حاجز یو معمولی یو په دې اړه کې یو کمزوري یو وسوسه ده ورپسې بیا خاطر راشي خلک وای زما په خوا خاطر کې امدا سينوا درېما خبر حدیث النفس ده په دې دا زړګي ور سره پټه پټه خبرې کوي انسان سره دا معتبر نه دی نه په خیر او نه په شر کې سرورم بیا هم ده دا معتبر په خیر کې د نه په شر کې یعنی په خیر د خیر هم چې دی وکړو الله تعالی اجر درکړي کله هم د شر دی وکړو الله په دې تانه نسی او پنځم درجه د عزم دا چې کلک عزم وکي په دې ځړه کې کلک اراده وکي بلکې قدم موچت کې دا په خیر کې معتبر دی او په چا کې معتبر دی په شر کې معتبر دی دا بیا پچا کې معتبر دی رو روایا ها په خیر کې هم دی نو په شر کې هم دی ځکه الله فرمایي فیغفر لمن یشاء نو بخنه به کوي چاته چې د الله خوښ شي او عذاب ور کوي چاته چې د الله رضا شي والله علی کل شیء قدیر الله دې پر یو سیس باندې قدرت والا مراتب القصد خمس حاجس ذکرو مراتب د قصد دا پنځه دي یو خاطر ده بل تحدیث النفس ده فاستمع واوري یلیه همن دته همم نږدې ده فعزم او بیا عزم هم ده کلها قد رفعت د ټولو کې الله سره نه نسی زمکه اسمان ته تللی شي اسمان زمکه ته راتلی شي د نبی په خبره کې رد او بدل نشي کېده او محبوب عالم فرمایي چې الله فرمایل دي د مسلم حدیث ده چې کله کوم دا دا دعا چې څوک کوي نو الله یې قد فعلتو بنی آدم یې ومه کا داله چې وبکم الله یې ومه کا څونه خوري خبره ده بس قسم په الله چې دا زموږ د تسلی لپاره لوی کافی خبره ده بس کله انسان ډېر خپشي خو چې الله راته د سی ویل دی وا د خلاف هغه دینا دغه د نبی په خبره کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د سورته بقره اخرنی آیاتنا په شب معراج کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا تحفه ورکړې شوې دا ډالۍ دا ډالۍ د دنیا نه ده دا ډالۍ ده چې محبوب عالم بر اتلو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا تحفه د شب معراج دا دیم د سورته بقره اخرنی آیاتونه دا تحفه د شب معراج دا دریم غفر لمن لم یشرک بالله شیئا چا چې د الله سره پټه شریک و نه ګرځاو الله ورله نبی له دا تحفه ورکړه پیغمبره هغه ما وبخښه نو په نوې دروازه باندې د اسمان نه راغلي وګوره ابن حبان 778 نمبر حدیث کې مسلم کې هم وګوره 806 نمبر حدیث کې